عليه السلام ته ویلي چې یا رسول الله ان النساء قلنا خذ شکایت وکړو چې ما نر الله ذکر الا الرجال مخ الله چې ګورو همیشه سړی او ذکر کوي نو همیشه د سړی او ذکر کړي د خزو ذکر خو چرته نه دی کړي نو خزو شکایت وکړو نو الله پاک بیا دا غوي ذکر په آیات کریمه کې هغه ته مستقل خطاب وکړو نو بعض علما وایي چې دی آیات کې خزي نه دي داخلي غلامان پکې داخل دي خو خزي نه دي داخلي دویمه وجه دا ده لکه د دې حدیث نه معلومه شو چې خزي پکې نه دي داخلي او دویمه دا ده چې ارباب اللغت ټول په دې متفق دي چې ان نحو هذه صيغه جمع مذکر یا ایها الناس اتقوا ربکم په دې کې مذکر ته خطاب دی په اعتبار د لغت د خلکو دا عادت دی چې خزه او سړی دواړو ته خطاب کوي نو تغلیب کوي په صيغه د تغلیب نو دلته صيغه د مذکر تغلیبا ذکر شوې ده یا ایها الناس اتقوا اے انسانانو اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنم الذي خلقکم اغرب تاسو خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نام من نفس واحده نه څوک مراد ده راجح دا ده چې د دین ادم علیه السلام مراد ده الله پاک دا ټول انسانان د ادم علیه السلام نه پیدا کړو جامع الاخبار للامامیه د شیعاګانو یو کتاب ده داغي الفصل الخامس عشر پنځلسم فصل ده پاغي کې لیکلي چې ان الله خلق قبل ابینا آدم سلاسین آدم الله پاک زموږ د پلار آدم علیه السلام نه مخکې دیرش آدم نور پیدا کړیو بین آدم او آدم الف سنتین د یو آدم نه تر بل آدم پورې زر کاله فاصله و د امامی او د عقیده ده چې دیرش آدم نور مو لیکن هغه د دې خبرې د پاره څه دلیل نه لري نو من نفس واحده الله پاک تاسو پیدا کړی د یو نفس نه چې ادم علیه الصلاۃ والسلام دی وخلق منها زوجها او پیدا کړو وخلق کرر الفعل للتفاوت بین الخلقین د دوړو خلقینو په مابین کې ډیر تفاوت دی ادم علیه السلام یې د خټې نه جوړ کړو او د ده بیبي د ده د چپې پښتۍ نه را پیدا کړه نو د دواړو خلقینو په مابین کې تفاوت و له دې وجې نه فعل مکرر کړو نو وخلق منها زوجها دا وخلق عطف دی په مخکې خلقکم باندې خلقکم د الذی لپاره سله وه نو دا وخلق بم د مخکې الذی لپاره سله نو اعاده د فعل کړي د لتفاوت ما بین الخلقین اول په طریقې د تفریع من الاصل ده او دویم په طریقې د انشاء من الماده ده وخلق منها زوجها الله پاک پیدا کړ منها د دې نفسنا د دې ادم علیه الصلاۃ والسلام نام زوجها د دې بیبي زوجها د حوا نه تعبیر په زوج باندې وکړو تمهیدا لما بعده من التناسل ورسته تناسل د پر الله تمهید لګی وخلق منها زوجها ګوره دلته اوس یو اعتراض راځي خلقکم من نفس واحده الله تاسو پیدا کړی د یو نفس نه الته خلق ذکر کړو کنه خلقکم دا په طریقې د تفریع من الاصل ده د یو اصل نه الله پاک مون پیدا کړو وخلق منها زوجها بی بی هوای چې پیدا کړه په طریقې د انشاء من الماده تفریع من الاصل نه و وخلق منها زوجها دا زموږ د مور د پیدایش ذکر ورسته وکړو او زموږ د پیدایش ذکر مخکې وکړو خلقکم من نفس واحده حالم کې اول خلق منها زوجها دا د دې مرتبه مخکې دا اول بي بي هوا پیدا شوې ده او دا غینه روسته مونږ پیدا شوی یو په الله پاک دا ترتیبی خارجی مطابق ترتیبی ذکری و نکړو د دې وجه دا ده چې خلقکم من نفس واحده دا زمون خلق چې ده تذکیر خلقنا ادخل فی امتثال الاوامر مونږ ته الله زمون پیدایش را یادې مونږ ته د نعمتونو را یادې چې زما امر ومني ځکه پتا سو مې نعمتونه کړی نو غټ نعمت زمون خلق ده د مور پیدایشم زمون نعمت ده نو دا زمونږ پیدایش دا غټ نعمت دی نو دا د امتصال لپاره ادعا دی د دې وجه نه مقدم کړو وخلق منها زوجها منها مقدم کړو ځکه دا بیان د مبدی دی او دا اهم د مقامن او په دې کې تشویق هم دی د مؤخر زوجها ته وخلق منها زوجها پیدا کړل دینه بیبي بی د دې زوجهانه حوا رضی الله عنها مراده ده دا د ادم علیه السلام د چپی پخته نه پیدا ده بخاری او مسلم دواړو کې حدیث ده استوصوا بالنساء خیرا زما وصیت قبول کړئ په بار د زنانو کې د خیر فانهن خلقن من ضلع دا د چپی پخته نه پیدا دي وان اعوج شیء من الضلع اعلاه د پخته کوک طرف د چپې پښتۍ هغه کوک طرف هغه اوچته حصہ ده فان ذهبت تقيمه كسرته کتی سیده کوي ماته به کې وان ترکته لم يزل اعوجا او کمداسي پریدي نو کګه به پاتي نو الله پاک د آدم علی السلام د چپ پختینه د د بیبي پیدا کړه په دې کې څه حکمت چې د چپ پختینه پیدا کوله نو د الله خو ډیر حکمتونه دي خو مفسرینو چې کوم حکمت پکې ذکر کړی دی یو حکمت په کې دا ذکر کړی دی چې اظهار انه قادر على ان يخلق حيا من حي لا على التوليد الله پاک دا خبره ښکارا کوي چې یو ژوند دی الله د بل ژوند نه پیدا کولې شي من غیر تخلیق من غیر لا على التولید د تولید په طریقه نه بلکې امداسي بغیر د تولید نه الله پیدا کولې شي وبس منهما رجالا كثيرا ونساء نو الله پاک آدم علی السلام هم پیدا کړو حوا هم پیدا کړه وبس منهما دا تکرار دی د مخ کې خلقکم د پاره زمون پیدایش الله مخ کې ذکر کړو اوس به زمون پیدایش ذکر کړي چې آدم او د حوا نه ډیر مخلوق پس مکه کې منتشر مخ کې الله خلقکم ذکر کړي دا انتشار د مخلوق همدا خلقکم دی کنه رجالا کثیرا د رجالو نه مراد ذکور دي او د نساء نه مراد مطلق اناس دي مطلق زنانا بالغا کان املا بالغ وی که غیر بالغ وی نو د دین نساء مراد دي تجوزا الله پاک دلته صيغه د رجالن او د اناسن ذکر کړه تاکیدا للکسره د دې په دې مفهوم کې کثرت پروت دی صيغه د جمع الله ذکر کړی دی ونساء واتقوا الله الذي او دا اغه الله نو ویریږي تساءلون به چې تاسو یو د بل نه د هغه په نوم غوښتنه کوئ تساءلون بمعنى يسأل بعضكم بعضا نو مفعله په خپل حال باندې پاتې ده تاسو دا غو نوم یو د بل نه غوښتنه کوئ او یا تساءلون دا تفاعل په خپل حال نه ده پاتې بلکې په معنا د تسألون ده معنی دا ده چې تسالون اصل کې تتساءلون دی یو تا پکې حذف شو لوجه د ثقل نه چې تاسو سوالونه کوئ به د هغه په نوم باندې واتقوا الله الذي د هغه الله نو ویریږي مخکم یا ایها الناس اتقوا ذکر شو دلته بیا الله پاک واتقوا تکرار د امر وکړو تاکیدن واتقوا الله الله په صيغه د الله ذکر کو استحقاق اشاره الى استحقاقه الله مستحق د دې چې د دنه ویریږي وجه دا ده چې الله معبود دی نو یو وجه معبودیت دی نو مخکې اتقوا ربکم ذکر شوی او دلته اتقوا الله ذکر شو نو دا ربوبیت هم علت د تقوا ده او د الوهیت هم علت د پاره د تقوا ده نو د نسب د پاره ډېری وجې دي یا د عطف ده علی الاسم الجلیل د الله پاک په نوم باندې ور عطف ده واتقوا الله د الله نو ویریږي والارحام او د ارحام نو ویریږي نو بیا به حذف د مضاف کوي واتقوا قطع الارحام او ویریږي د قطع الارحام نه په خبره پوه شئ نو ول ارحام منصوب دی نو چې منصوب دی نو دا معطوف دی او د دې په معطوف علیه کې ډیر احتمالات دي یو احتمال پکې دا دی چې دا عطف دی په لفظ د الله نو حذف د مضاف په پکې کوي دا سی بوي واتقوا الله واتقوا الارحام د الله نه ویریږي او د قطع الارحام نه ویریږي واتقوا قطع الارحام د خپلوي د شکولو نه ویریږي او یا منصوب دی بنا بر اغراء داسې بوي والارحام یعنی الزم الارحام وسلوها لازم شي د خپلوي سره او وصل کوي د خپلوي لازم شي د خپلوي سره او د خپلوي وصل کوي دریم تقدیر پکې دا دی چې د عطف کا په محل د مجرور باندې تساءلون به په دې هی ور عطف کا د الله او د رحم په وجه درنه دا شی غواړم نو په دې هم عطف کولې شي او یې عطف کا په مجموعه د به په مجموعه د محل د جار او د مجرور بعض علما وایي چې اعراب محلي مجموعه د جار او د مجرور لري تساءلون به او تساءلون الارحام Uh, دا یو طالب خو سوال کړی دی روح المانی جواب کړی دی ښا وقتفا بوصف الرجال بالکثرت رجالان سره کثیرن ذکر کړی دی روح المانی ولا وای او د نساء سره کثیرن نه دی ذکر کړی لأن الحکمه تقتضي ان يكون اکثر حکمت ته دې تقاضا کوي چې سړي دې ډیر وي اذ للرجل نکاح الاربعه دون العكس اکتفا کړی دا به وصف الرجال بالکسره چې توصیف د رجالو په کثرت باندې وکړو لأن الحکمت تقتضي ان يكون اکثر اذ للرجل نکاح الاربعه دون العكس او دلته خو بعضی مفسرین په کې تقدیر لګی چې دلته دا من باب الاکتفا ده رجالا کثیرا ونساء کثیرا الله پاک پیدا کړی دی رجال ډیر او خزم الله پاک ډیر پیدا کړی دی خطاب اولیاء او اوصیاء ته ده نو مخکې د ارحام ذکر وکړو اوس الله پاک فرمایي چې تاسو په ارحام او په خپلوانو کې یتیمان هم شته نو په یتیمانو باندې خیال کوئ یتیمان په انسان کې هغه چاته وي چې پلار یې مړي او په حیواناتو کې هغه چاته وي چې مور یې مړي او په مرغانو کې د جانبینو نه و آتو الیتاما یتاما د یتم نه دی یتم په معنا د انفراد و یطلق علی کل شیء عز نذیره په هر هغه شی اطلاق کیږي چې قلیل الوجودی هغه ته یتیم ویل شي و آتو الیتاما مراد د ایتاء الاموال نه و آتو الیتاما اموالهم ورکه یتیمانو ته د دوی مالونه یتیم ته د یتیم مال ورکا یعنی د یتیم نه د یتیم مال مخره ترکوها سالمتا غیر متعرض لها بسو مطلب دا دی چې د یتیم د یتیم نه د یتیم مال مخره نو دلته دا مجاز دی په لازم د معنا کې مستعمل شوی دی په دې تعبیر کې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې انه ينبغي ان يكون الغرض من ترك التعرض ايصال الاموال لا مجرد ترك التعرض اصل مقصود دا دی چې د یتیم د مال سره کار مه لره خو د دې کار د نه لرلو نه اصل غرض دا دی چې یتیم ته خپل مال په خپله ور ورسېږي نو د یتاما نه هغه صغار مراد دي وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبدل وی الله پاک فرمای خبيث مال بالطيب په جيد مال باندې یعنی لا تزروا اموالکم الحلال وتاكلوا الحرام من اموال اليتامى دا چې مکه و چې خپل حلال مال پری دی او د یتیم مال خوري چې هغه تاسو حرام دی او بعض علما فرمایي چې د خبيث په دې خو شو لا تتبدل الخبيث د خبيث نه مراد حرام شو او د طيب نه مراد حلال دا ستا خپل مال ته حلال دی دا پری دی او د یتیم مال ته حرام دی هغه خوري نو دا چې مکه او بعضی علما فرمایي چې د خبيث نه ردی مراد ده او د طيب نه جيد مراد ده حلال او حرام نه دی مراد او د دې تایید په یو روایت کې شوی دی ابن جرير د سودین روایت کړی دی چې کان احدهم ياخذ شات السمينه من غنم اليتيم ويدع مكانها شات المهزوله د یتیم ګډ بډیر چاهو هغه به راوخستو د یتیم د رمینه او د خپل رمینه یو خور ګډ به د یتیم پر مخ کې پرې خودو او بیا به ویل چې شاتون به شاتن دا ګډ د ګډ په عوض کې شو نو الله فرمایي م بدلوي ردی مال په طیب مال باندې دارنګي جید درهم به د ضعیف د کوټه درهم په مقابل کې بدل کړو او بیا به ویل چې درهمون به درهمین نو ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم او تاسو مخوري د یتیمانو مالونه الى اموالكم یعنی مع اموالكم د خپل مالونو سره به تخلیط چې د یتیم مال د خپل مال سره ګډول کړي او یو ځای خوري دلته الله پاک نه د تاکلون وکړه مراد ترنه مطلق انتفاع او تصرف دی د یتیم په مال کې داسې تصرف مه کوه چې د یتیم مال د خپل مال سره یو ځای کی او به یو ځای خرچه کې یعنی د دوړو په مابین کې مساوات راولي ځکه ستا خرچه ډیره ده او د یتیم خرچه لګه ده او بیا ته یو برابر خرچه کوي د خپل مال دی د یتیم د مال سره یو ځای کړي او یو ځای خرچه کوي انه کان حوبا کبیرا بشکا د عقل د مال د یتیم چې ده کان ده حوبا یعنی ذنبا کبیرا دا ډیره غټه ګناه ده وان خفتم الا تقسطوا في الا تقسطوا في اليتامى شروع في منكر اخر دا بل منکر امر الله پاک بیانوي دا د ذات د یتیم سره تعلق لري مخکې د اموالو د یتیم بیان و ان خفتم کچرته تاسو ویریدئ الله تقسطو فی الیتاما چې تاسو به عدل ونه کوي په نکاح د یتاماو کې كانوا يتزوجون من تحل لهم من يتامى النساء التي يلونهم بغير رغبة فيهن بل في مالهن شان نزول دا ده د یو چا په کور کې به یتیمه ماشومه وه دوی به د دې سره مینه نه و چې په نکاح کې د دې د مال سره به مینه وه نو د دې د مال د وجنه به دا په نکاح کړه او به ور سره خه گزارانه کوله انتظار به کول چې مړ شي او د دې میراث ورته پاتې شي طاب لكم یعنی مالت له نفوسکم چې تاسو نفسونه ورته ميلان کوي البکر او السيب هر څوک چې وي خو چې تاسو نفسونه ورته ميلان کوي دویم حضرت عائشه رضی الله عنها د دې معنا داسې کوي فانكحوا ما طاب لكم یعنی ما حل لكم هغه چې تاسو ته حلال نو کوم چې درته حلال یا غو په نکاح کوي من النساء د زنانو نه دا ما یا موصوله ده او یا موصوفه ده من ذکر نکړو ذهابا الى الوصف من البکر او السيب کله د ذوی العقل صفت ته اعتبار ورکړي شي نو په اعتبار د صفت تعبیر په ما وشي اگر چې د من د قبیلې نه خو تعبیر په ما کیږي نو دلته صفت د من یعنی صفت د خزی دو صفت دي کنه باکره او صیبه نو په اعتبار د صفات الله تینا تعبیر په ما باندې وکړو مسنا وثلاث ورباع مسنا الله پاک فرمای چې تاسو په نکاح کې د خزی مسنا وثلاث ورباع حال دا چې دو دوی یا حال دا چې درې درې یا حال دا چې څلور څلور وي دا مسنا و ثلاث و رباع دا منصوب دی بنا بر حالیت د فاعل د طابنا طاب کی ضمیر مستتر دی غزل حال او دغه درې وړه ترنه حال او یا د د مرجی نه د دیمان حال واقع شوی دی فن کی حما حال دا چې دا ما چې د مسنا و ثلاث و رباع دی یی بدل کده معنا مسنا وای دا غیر منصرف دی دو عدل دی پکې یو عدل پکې د اسنین اسنین نه دی دویم عدل پکې د مؤنث نه مذکر تر غلې دی او تاسو په کافیه کې خوای چې دا غیر منصرف لوجه د عدل او د وصف نه دی او یا د عدل او د تعریف نه دی نو مسنا و ثلاثه و رباع دو دو او درې درې او څلور څلورو نو ګوره مسنا و ثلاثه و رباع الله پاک فرمایي چې تاسو په نکاح کې ما طاب لكم دو دو خزي درې درې او څلور څلور نو صيغه د تکرار ذکر کړه دو دو درې درې څلور څلور دا د مکرر د تکرار صيغه ذکر کړه ولو افرد الاعداد کدا عدد مفرد ذکر کړي وي دا شی ویلې وي چې اسنین و ثلاثه و اربعه نو بیا بچا تجویز د جمع را فهمولو چې دوا او درې او څلور دا څو دوا او درې او څلور نه شو نو بیا به خلکو دا را فهموله چې د نه خزو سره نکاح جایز ده لدی وجه نه الله پاک صيغه د مفرد ذکر نه کړه چې اثنين وثلاثه واربعه بلکې دا د تکرار ولا صيغه ذکر کړه عطف بالواو ذکر کړو که عطف په او باندې ذکر کړي وي لفات تجويز الاختلاف في العدد بیا بداسي وا چې دو په نکاح کا یا درې په نکاح کا یا څلور په نکاح کا اختیار درته نشته که دو دې په نکاح کړې درې نشي کولای کدرې دی په نکاح کړی څلور نشي کولای نو که اوی ذکر کړی وي نو بیا به د اختیار پکې فوت شوی وي بیا به په دې دریو کې تا ته یو عدد مختارېدو یا دوا یا درې یا څلور د اختیار به درته پکې نه نو اوس د آیات مطلب دا دی چې هر مخاطب ته دا جایزه ده چې په دې دریو اعدادو کې هر یو مختاره کوي نو مختاره کولی شي مسنا و ثلاثه و رباع فان خفتم الا تعدلوا الله پاک فرمایي کچر تاسو ویریدئ الله تعدلوا چې تاسو به عدل ونه کوي فواحده یعنی فالزموا واحده بیا په ځان باندې لازمه کوي یو بیبي او ما ملکت ايمانکم او یا اکتفا وکړي ما ملکت ايمانکم په هغه څه باندې چې تاسو لاسونه دغه مالکان دي ذالک یعنی ذالک الحرۃ او ما ملکت ایمانکم ادنا الله تعولو ادنا د دنو د دنو ون مشتق ده په معنا د نزدېکت او تعول د عاله يعول نه ده په معنا د مال يميل دلته په معنا د ميل معنوي ده چې جور ورته وي ظلم ورته وي ذالک ادنا دا ډیر نږدې ده الله تعول یعنی الله تجورو چې تاسو به ظلم ونه کوي طیبین نفوس بالاعطاء په داسې حالت کې چې ستاسو نفسونه په دې ورکولو خوشاله یعنی په دې ورکولو خفه نه فإن طبن لكم یعنی فإن هبن لكم کدوی تا ته هبه کړو دی بیبیانو عن شیء دا عن د طبن پورې تعلق لري لکه لکم چې ور پورې تعلق لري کدوی تا ته هبه کړو هبه درته وکړه د یو شینه منه هو زمیر د صدقاتو تراجه دي وتذکیره لاجراء الضمیر مجرا ذالک ضمیر د هو په زید ذالک ده کله ذالک په زید ضمیر راځي کله ضمیر په زید ذالک باندې راځي فان طبن لكم عن شيء منه نفسا دا نفسا تمیز ده یعنی که دوی پری دي څه په خپل خوخه فکلوه نو به خوري هني ام مريئا دا د فعل صيغه دي هغه څه ته وي چې به تکلیف حاصل شي په زړه پورې طعام د هني او د مري یو معنا ده په زړه پورې طعام او یا چې به تکلیف حاصل شي ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي او تاسو مور کوي السفهاء قمقلانه من اليتامى او الازواج چې دا قمقل یتیمی او یا ستا بیبي وي نو مور کوي دوی ته اموالکم یعنی اموالهم فی ایدیکم هغه مالونه د دوی دي خو تاته نسبت د ادنا ملابست نه دی چې ستا په زلیدې کې دی التي جعل الله لكم قياما التي هغه مالونه جعل الله چې الله ګرځولې دی لكم ستاسو د پاره قياما یعنی قواما لابدانکم دا ستاسو د بدنونو د پاره قوام دی ستاسو ژوند په دې باندې بنا دی ورزقوهم فيها او دوی ته په دې کې رزق ورکړي نو رزق په دې مال کې ورکوي دا مال ورته مه رزق کوئ دې کې دې خبرې ته اشاره کوي چې په دې مال ورته تجارت کوئ د دې یتیمانو په مال او د دې بیبیانو په مال چې د دې مال نه خوري دا مال نه خوري وکسوهم او دوی ته پکې جامع ورکوي وقول لهم قولا معروفا او دوی ته وایي قول معروف داسې ورته وایي چې بأن الذي عندي هغه زما سره چې کوم شی دی هغه ستا مال دی چې معاملاتو کې دوی جوړ و فدفعوا الیهم اموالهم نو ورکې دوی ته مالونه د دوی ولا تاکلوها اسرافا وبدارا او مخری تاسو د دوی مالونه حال دا چې تاسو اسراف کوون کیي وبدارا یعنی مبادرین تاسو تیزی کوون کیي مخکې کیدون کیي د څنګه ان یکبرو د دینه مخکې کیږي چې دوی بغټ شي بیا به زمانه خپل مال واخلي ومن کان غنیا فليستعفف یعنی واما الاكل بغیر اسراف ففيه تفصيل بلا اسراف چې خوري نو په دې کې تفصیل دی هغه تفصیل دا دی چې ومن کان غنی ان څوک چې غنی می غنی وي او یتیم د په کفالت کې وي نو فلیستعفف یعنی فلیتحرز نو بیا دې ځان وساتي د یتیم مال دې بالکل نه خوري ومن کان فقیرا او څوک چې فقیر وي او د یتیم کفالت کوي فلیأکل بالمعروف یعنی بقدر حاجته و مشقته نو بیا په مقدار د خپل حاجت او د خپل مشقت د یتیم د مال نه خوراک کوي فاذا دفعتم اليهم اموالهم چې کله تاسو ورکړي دي یتیمانو ته مالونه د دوی فاشهدوا عليهم هذا امر ارشادي نو بیا شاهدان په قائم کړي د شاهدانو په مخ کې ورته ورکړي چې کله یتیمان غټ شو وکفا بالله حسیبا با زائد دا کافی دی الله حساب کوونکې نو فلا تنقصوا مال اليتامى ولا تحرم النساء عن الميراث الله حساب کوونکې دی نو د یتیمانو مال مکموي او خزي د میراث نه محروموي او کله چې حاضر شي تقسیم ته اول القربا یعنی غیر الورثه د وارثانو نه بغیر نور خپلوان دي ولیتاما من الاجانب پردی یتیمان دي د تقسیم په ټیم کې دوی راغله والمساکین یعنی الاجانب پردی مسکینان دي فرزقوهم منه نو د دې منقول او د دې ترکې نه غوي تم څور کوي د تقسیم نه مخکې غوي ته لګ لګ ور کوي وقول لهم په منقولاتو کې ورته ور کوي روپیو کې وقول لهم فی غیر المنقول غیر منقول مو ورکوي لکه کور او جایداد په دې غیر منقول کې ورته وایي قولا معروفا قول معروف ورته وایي چې بان فيه حصه اليتامى والورثه په دې کې د ډیرو خلکو برخې دي نو لګ لګم تاته د تقسیم نمخ کې درکړه په دې منقولاتو کې نو په دې باندې قناعت وکړه بالادب الحسن لکه خپل بچی ته چې څنګه وینا کوي خبري ورته کوي نو یتیم ته هم داسې وکړه ان الذين ياكلون اموال اليتامى هغه خلک چې هغه خوري مالونه د یتیمانو یاکلون په معنا د یتصرفون سره ده تصرف کوي په مالونو د یتیمانو کې په ظلم انما یاکلون فی بطونهم نارا هغه خوري په خپل ګېډو کې اور وسيصلون سعيرا او زر دې چې دوی به داخل شي ورته یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین لګو یو پاو یوسیکم مخکې بیان د ارث اجمالا دلته بیان د ارث د تفصیلا یو پاو درس وایو بیا بس پاو سره یوسیکم الله فی اولادکم دا بیان د میراث نسبی دی امر کوي الله پاک تاسو ته فی اولادکم په بار د اولادونو تاسو کې یعنی فی باب میراث الذکور والاناث بعد موتکم للذکر مثل حظ الانثیین دا اوله مسله الله پاک بیانې د نارینه د پاره پشان د برخي د دو زنانو دی یو مسله یعنی یو هلک او یو جنۍ وي یا ډیر وي نو ار الک تب غبرګ برخه او جنې تب یو برخه ورکول شي مثلا یو هلک دی او دو جنکې دي نو مال به څلور حصې شي دوه به د هلک شي او یو یو به د جنکۍ شي یو هلک دی دوه جنکۍ دي کنه نو مال به څلور برخې کې دوه برخې به هلک ته ورکې او د پاتې دوه برخې کې به دوه دوه جنکۍ ته ورکې نو للذکر مثل حظ الانثيين د نارینه د پاره پشان د برخې د انثيين دي نو ګوره د خزو دومره اهتمام شوه دی چې د دې برخې مشببه ګرځولې ده نو څوک چې خويندو ته برخه نه ورکوي او دا خويندې بیا د شرم د وجې نه نه غواړي نو دا په شریعت کې معافي نه ده او فتوا دا ده که د خويندو درته معاف هم کړه خط دې هم ترې نه واخیستو وروسته به یې ویلي چې نه معاف کوم نو بیا هم درنه خپل حق اخیستی شي د دوی حق مشبه به ګرځولی دی مثل حظ الانثیین دویمه مسله الله پاک بیانوي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك کدو جن کوي وي بیا خو بخامخه ورته دو برخي ملاويږي فإن كن نساء فوق اثنتين کچرته دویمه مسله الله پاک بیانې کدا جنکیان ډېری وي د دوه نه زیاتې وي فلهن ثلث ما ترک نو د دوی د پاره دوه برخې د ترکی دي یعنی مال بدری حصے کې دوه حصے به جنکیانو ته ورکی او یو حصہ به نور ورثه او ته ورکړي یو سړی مړ شو او دوه جنکیانې ورنه پاتې دي نو مال به درې حصې کې دوه حصې به د جنکیانو وي او یو حصه به د نور ورثه وي نو که جنکۍ دوه وي نو بیا خو به دوه برخې ورته ملاویږي دا خو چې د دوه نه زیاتې وي نو دوه برخې ورته ملاوي دي ځکه چې یوه جنۍ او یو هلکی نو هلته ورته په دریو کې یوه برخه ده نو درېمې برخې نه نه کمېده یوه جینۍ او یو هلک نو جینۍ ته څومره میلاویږي یوه برخه یعنی هلک ته دوه برخې میلاویږي که نه نو د درېمې نه د دې برخه نه کمیږي او چې بله جینۍ هم ورسره ده نو د درېمې نه به د برخه د دې برخه نه کمیږي ثلثا دوه برخې به ورته ورکړي چې د درېمې نه د دې برخه کمه نه شي و ان كانت واحده دریم مسله الله پاک بیانې دا په حدیث کې بیان شوی دی عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمای خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د پیغمبر علی السلام سره ووتو حتا جئنا لمرأه فی الاصواف په بازار کې یو خزر اغله فجاءت المرأه في بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت ابن قيس دا دول ورګانی د ثابت ابن قيس دی قتل معك يوم احد د احد په جنگ کې د دوی پلار شهید شوی دی وقد استفاء عنهما مالهما وميراثهما كله د دې مال او میراث ټول ترونه خسته دی ولم يدع مالا الا اخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي يقبل الله في ذلك نو دا آیات کریمه الله نازل کړو چې فإن كن نساء فوق اثنتين کجنتيان دوی یا د دوه نزياتي وي فلهن ثلث ما ترک نو د دوی د پر په دوه برخي وي وإن كانت واحده دا درېمه مسله ده کای وجنې وا او نور ورسو فلهن نصف نو نسب بدی تور کی او باقی بنور ورسو تور کی او کنور ورسنو نو امدی ته به بیا ورکړي شي ولی ابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك د مورو د پلار درې صورت دي دا درې صورت الله پاک ذکر کوي ولی ابويه د مورو د پلار د مړي د پاره لكل واحد منهما السدس د هر یو د پاره شپږمه برخه د مما ترک د ترکینا ان کان له ولد کولد وو نارینه وو که زنانه وي که د مړي ولد وي لکه یو سړی مړ شو بچی شته نو مور او پلار ته به څومره ورکوي شپږمه برخه فإن لم دا یو مسله شو د مور او د پلار درې صورت دي یو صورت دا دی چې د دې مړي بچی وي نارینه که زنانه وي نو مور او پلار ته به درې محي او شپږمه حصه لكل واحد منهما السدس فإن لم يكن له ولد دا د پلار او د مور دویم صورت دی د مړي بچی نشته وورثه ابواه او یوازې مور او پلار شته ورونه خويندې هم نشته ځکه دا غي صورت به ورسته را روان دی یوازې مور او پلار دي دي نو فل امه الثلث نو به مور ته دریمه برخه ده او ما بقیه پلار ته ده یو مړی نه صرف مور او پلار پاتې شو نو مور ته دریمه برخه ده او ما بقیه پلار ته ده دا دویمه مسله ده فان کان له اخوه دا درېمه مسله ده مور او پلار یې مشته اخوه او د دې خويندې ورونه مشته اخوه اعیانی عیانی یا علاتی عیانی هغه ته وی چې د مور او پلار دواړو نه علاتی هغه ته وی چې پلار یو وي اخیافی هغه ته وی چې مور یو وي دلته د اخیافی ذکر پکې نشته که د ده دپاره لکه یو سړی مړ شو عیاني ورونه شته علاتي ورونه شته او مور او پلار یې دي اولادونه یې نشته ولامه السدس نو بیا مور ته شپږمه برخه ده او باقی به د پلار وي نو د مور او پلار دا درې صورته شو ګوره د ورونو په موجودګۍ کې د عیاني او د علاتي ورور په موجودګۍ کې د مور برخه کمه شوه مخکې د مور برخه سلس وه اوس د سلس نه سدس ته راغله د مور برخه کمه شوه خو دې ورونو خويندو ته به څه نه ملاويږي ځکه چې پلار د ورونو او د خويندو په نسبت قریب دی دې ته حجب نقصان وایي د مور برخه راکمه کړه خو دوی ته پکې څه ملاو نه شو من بعد وصیت یعنی یستحقون ذلک دوی د دې مستحق دي من بعد وصیت یوصى بها او یوصي بها او دین ورسته د وصیت نه چې مړي ور باندې وصیت کړی وي ورسته د ادا د دین نه لکه د میراث په تقسیم کې تاسو وایي کنه چې اول به د مړي تکفین او تجهیز کیږي بیا به دویون خلاصيږي بیا به وصیتونه نافذ کیږي بیا به ترکه تقسیمېږي نه دا ترکه به د دین وروسته تقسیمېږي اباؤکم یعنی یوسیکم الله ولم یفوت الی رأیکم الله درته وصیت وکړو او تاسو رأی ته خبره حواله نکړه ځکه ابنا اباؤکم وابناؤکم ستاسو پلاران او بچي لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا تاسو نه پوهیږئ چې کم یو دوی په دوی کې اقرب دی تاسو ته نفعا د جهت د نفع نه په دنیا او په آخرت کې نو که تاسو ته پریخې وي کېدای شي تاسو یو بل ته پکې زیات او کم ورکړي وي نو الله تاسو فیصله ته پرې نه خدا بلکې په خپل تقسیم وکړو فريضه من الله يعني فرض فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما بشك الله عالم ده بقسمت المواريث او حکیما فيما بين نصيب الذکر والانثى الله چې کوم بیان کړو د نارینه او د زنانه برخه بیان کړه په دې کې الله ډیر حکیم دی دا مخکې میراث نسبی او اوس میراث سببي الله ذکر کوي ولکم نصف ما ترک ازواجکم اوله مسله په میراث سببي کې ستاسو د پاره بنیم هغه چې پریخي دي ستاسو بیبيانو بی نو کستا خزه مړه شو نیم مال به تا ته پاتې کیږي ان لم یکن لهن ولد کده دی بچی نو یعنی مطلقا لا منکم ولا من زوج اخر نستانه بچی او نه د بل میړه نه بچو نو خزه مړه شو مجرده ده نو نیم مال به تا ته پاتې کیږي دا یو مسله و ان کان لهن ولد اوس کې ولد وو ستانه ولد یا د بل میړنه ولد او خزه مړه شو مال پاتې شو فلکم الربع نو ستا د پاره به بیا څلورمه حصه وي مما ترکنا د هغې مال نه چې دي ښځو پرېښي دي من بعد وصیت ویوصین بها او دین وروسته د وصیت نه چې د ښځې ورباندې وصیت کوي او وروسته د دین نه یعنې دا ترکه به وروسته د دین او د وصیت نه وي ښه دا خو چې ښځه مړه وه اوس که مېړه مړ شي ولهن الربع مما ترکتم که مېړه مړ شو اولاد یې نه و نو ښځې ته څلورمه ده و امکان رجل یورث او کچرته یو سړی وو یورث د مړ شو د د مال په میراث پاتې شو کلالتن کلاله دي ته و چې اصول او فروع نه لري اصول هم نه لري مور او پلار هم نه لري او فروع هم نه لري یعنی اولادونه هم نه لري دا کلاله ده او امرأه او یا خزه د کلاله ده یعنی اصول او فروع نه لري هو له اخ خور لري او اخت وله اخ من امه اخیافی غرور لري ښا د اخیافی بیان شو د عیانی بیان مخکې شوی یو سړی د کلاله د اصول او فروع نه لري اخیافی غرور لري وله اخ من امه دته اخیافی غرور وي او اخت من امه او یا اخیافی خور لري وحکم العیانی والعلاتی فی آخر صورت د عیانی او د علاتی ورونو خويندو حکم دلته نه دی هغه د دې صورت په اخر کې الله پاک بیانوي دلته اخیافی خور او ورور بیانېږي فلکل واحد منهم السدس نو د دې اخیافی خور او ورور د پاره شپږمه برخه ده او ما بقیه به د نور ورثو د پاره فإن كانوا أكثر من ذلك کدا خويند ورونه اخیفی د دین ډیر و یعنی د یو نه ډیر و فهم شرکاء فی الثلث نو دا ټول په دریمه برخه کې شریک دي دلته نر او خزي د نر او د خزي برخه برابر ده نو یو ثلث به دوی ته ورکي د ټولو برخه به یو شي او باقی به د نورو ورسوي په دې وصیت کې وصیت من الله نو وصیت به د سلس نه نور ورثه ته به ضرر نه رسي وصیت من الله یعنی امر من الله دا د الله د طرف نه اس امر دی والله علیم حکیم وزد ظاهر لادخال الروع د مخاطب پزړه کې رعب ور داخلي تلک حدود الله دا جميع ما تقدم مخکې چې څومره ذکر شو حدود الله یعنی شرایع الله دا د الله شرایع دي نو حال مقدره ده حال مقدره ځکه دی چې تاسو وایي چې زمانه د حال او د عامل د ذل حال به یوي نو دلته زمانه د دخول او د خلود یو نه ده زمانه په زمانی د دخول کې خلود نشته بلکې د زمانی د دخول نه ورسته خلود ده نو ځکه د حال مقدره ده وزال د دخول جنات ته کتا ته الفوز العظیم دا ډیره غټه کامیابی ده ومن يعص الله ورسوله سوک چې نافرمانی د الله او د الله د پیغمبرو کې فيما امر به من الاحکام ويتعد حدوده او د الله د شرایعنا تجاوز کوي يدخله نارا د بور ته داخل کی خالدا فيها دا په دی اور کی د همیشه د پاره وله عذاب مهین او د د پر عذاب د مهین یعنی مذل سپکون کی عذاب ده هغه زنانا چې هغه راتللو کې زناتا من نسائکم د زنانا استاد سنن نو کوم زنانه چې معاذ الله زنا وکړه فاستشهدوا عليهن اربعه یعنی فطلبوا ان يشهد نو تاسو طلب د دې خبرې وکړئ چې گواهی دی ورکی په دوی باندې څلور منکم یعنی من حرائرکم تاسو د احرارنا څلور گواهان دی په گواهی ورکی فإن شهیدو که کما ينبغي دوی شهیدی ورکړه نو اوس برا جمع کوي به امنا او پسل درو به امنا وهي ځکه په ابتدا کې دوری نه وي او رجم نه وو بلکې فامسکوهن فی البیوت دا په کورونو کې وساتئ ليحسن عن الزنا د دې لپاره چې بیا بل ځای کې زنا ونه کی حتی يتوفاهن الموت تر دې چې وفات کی دوی لره مرګ یعنی عمرې قید ورته ورکړي او یجعل الله لهن سبیلا او یا الله دوی ته لار وټاکی پیدا کی دوی ته لار هغه لار به ورته په صورت نور کې الله پاک پیدا کړه چې وهو رجم المحصنه وجلد البکر چې هغه د محسن خزي رجم ده او د باکری سل دوری دي نو الله ورته لار پیدا کړه نو دا آیات منسوخ شو د سورته نور په آیات باندې بعضی علما و چې دا منسوخ نه دی بلکې دا د هغه زنانه او بیان دی چې د نارینه سره زنانه کړي بلکې یو بل یو بل یو په بل ځان سولولې نو یاتین الفاحشه یعنی یاتی یاتی المؤنث مؤنثات بعضو مخصوصیهما خپل یو بل تسر راتللو کی نو خپل داسې فعل وکي لکه فعل د زنا نور خو خزه د بل خزه سره زنا نشي کوله نو که دوی داسې عمل وکړو نو عمري قید ورته ورکړه نو بعض علما وایي چې دا منسوخ نه دی لیکن راجح دا دی چې دا منسوخ دی ځکه د آیات کې راغله او یجعل الله لهن سبیلا چې الله دوی ته لار وټاکي نو وروسته لار دوی, دوی ته دغه ټاکلې ده چې محسن به رجم کیږي او غیر محسن به سل دوری وال کیږي واللذان یاتیانها منکم هغه دوه نارینه چې راتللو کې دي قبیح فاحش کار ته ستاسو نه فآزوهما نو الله پاک فرمایي چې دوی ته ضرر ورسوي یعنی لواطت والا ته تعزیر ورکړي فان تابا ګره تعین ونکړو چې څنګه تعزیر ورته وکي کوم سزا ورکړي نو رائے د امام ته مفوضه ده چې څنګه zarar ورکړي هغه سړي ورته تکلیف ورکړي فان تابا قبل ازائهما دوی له محکمې ته نه دي پیښ شوي توبه یې وستا واصلح او خپل عمل صالح کړو فاعرضوا عنهما نو د دوی نه اعراض وکړي پرده په واچوي ان الله کان التواب الرحیم بشک الله پاک چې ډیر زیات توبه قبلون کې او مهربان دی انما التوبه ثم ان الله وان کان توابا رحیما نو فلم يلزم قبول كل توبه الله تواب او رحیم دی خو هر توبه نه قبلې انما التوبه بشک توبه چې ده علی الله په الله پاک باندې دا صفت د پاره د توبې ده یعنی انما التوبه القائنه علی الله هغه توبه چې لازمه ده په الله تفضلا للذین دا د هغه خلکو د لپاره د یعملون سوء بجهاله چې هغه ګناو کې بجهاله په ناپوهۍ کې نا په ناپوهۍ کې څنګه ناپوهۍ کې چې د ګنا په خراب انجام نه دی خبر ناپوه دی د ګنا په خراب انجام نه دی خبر دویم په قمقلۍ او بیوقوفۍ سره قمقل او بیوقوفه دی ابو العالیه فرمایي کل ذنب اصابه العبد فهو جهاله هر ګناه چې سړی وکي دا سړی جاهل دی عمدن کړي که قصدن کړي نو دا هغه چا توبه قبليږي چې هغه ګناه په جهالت باندې وکي ثم يتوبون بيدا توبه باسي من قريب په نږدې زمانہ کې نږدې زمانه نږدې زمانه کومه ده معلم یو غرغر تر څو چې زنکدن نه شروع شوی ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله د انسان توبه قبلې تر څو چې زنکدن نه شروع شوی نو ټول عمر پکې داخل شو او د دینه تعبیر په قریب شوه دی اشاره شوه ده د خبرې ته چې د انسان ټول عمر لګه زمانہ ده ستا ځنکدن ډیر نږدې دی نو د ځنکدن نه مخکې چې توبه وباسي نو فاولئک دا مبتدا ده یتوب الله علیهم دا ورته خبر دی او یتوبوی متعدی په علا باندې کړو ځکه یتوب متضمن د معنا د یعطفو لره الله به په دوی باندې رحم کوي وکانه الله علیما حکیما نو د داسې خلکو توبه الله قبلې للذین یعملون السوء بجهاله په دې کې صغرا ته اشاره ده کبرا ورته متفقه داسې وایي التوبه کالواجب علی الله توبه چې دا داسې ده لکه چې په الله واجب وي وما هو کالواجب علی الله وهو کائن لا محاله کوم شي چې کالواجبي وي هغه ضرور موجوديږي نو فالتوبه کائنه لا محاله نو توبه خامخه الله په قبلې فاولئک یتوب علیهم دې کې نتیجې ته اشاره ده وليست التوبه للذين يعملون السيئات او نشته ده قبول توبه یعنی الله توبه نه قبلې د هغه خلکو د لپاره چې هغه ګناهونه کوي حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې چې حاضر شي یو د دوی ته مرګ نو قال دی وسوي چې انی تبت الان دا ما اوس توبه وستا نو په دې وخت کې الله پاک توبه نه قبلې وللذین یموتون او نه د هغه خلکو ته توبه الله قبلې چې هغوی مړ شي وهم کفار او حال دا چې هغوی کافران دي اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا یحل لكم نه دی جایز ستاسو د پاره ان ترثوا النساء چې تاسو د خزو مال او جانو دا په میراث کې ویسي یعنی نه دی جایز چې تاسو د خزو د مال او د جان جبران مالکان شئ خزه مال نه دی چې ته دا په میراث کې وېسي ان ترث النساء چې تاسو په میراث کې وېسي خزه النساء مفعول ثانی د پاره د ترثو دی او کرهن حال دی د دې نساء نه یا د ضمیر د ترثو نه ولا تعدلوهن لا نهیه ده ولا تعدلوهن تاسو ممنه کوي دا خزي عن التزویجی دا خزي د تزویج نه منع کوي چې ځان ته په کوم ځای کې نکاح کوي ته ورته وایي چې نه شي کولای دا نکاح دې تذهبو د د پاره د دې چې تاسو بوتلل وکړي به بعض ما آتیتموهن په بعض هغه مال باندې چې تاسو دوی ته ورکړی دی تاسو طلاق کړی ده او بیا تا ورته کم مہر ورکړی دی نو دا خزه ته نشي ساره ولې د پاره د دې مال الا یاتینا بفاحشه مبینه نه داسې ما اتیتموهن د دې معنا دا ده ولا تعدلوهن یعنی ولا تحبسوهن عن التزویج تاسو مو منع کوئ دا خزې د تزویج نه لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن د پاره د دې چې تاسو ترې نه واخلئ بعضې هغه چې تاسو په میراث کې ورته ورکړي دي ښځې ته به چې په میراث کې کومه برخه رسېدلې وه دوی به تر هغې پورې دا ښځه نه ودوله تر څو به چې هغه د خپل میراث برخه دې سړي ته نه وه حواله کړې دې ورور ته یا تره ته نو د میراث خپله برخه به چې ده ته ورکړه بیا به یې پرېښوده چې په بل ځای کې نکاح وکړي الا یأتین بفاحشة مبینة مګر دا چې که دا راتللو کې په فاحش کار باندې ښکاره نو چې په فاحش کار باندې ښکاره راتللو کې الا ان ياتينا دا استثناء د اخذ الاموال نه ده یعنی تاسو د م د ځان سره بندوي چې تاسو ترې نه مال واخلئ الا اذا زنت مگر دا چې زنا وکړي نو دې بندول شي وعاشروهن بالمعروف او د دوی سره عاشروهن زندگی کوي د دوی سره بالمعروف معروفه طریقه معروف یعنی الانصاف فی القسمه په تقسیم کې ورسره انصاف کوئ په نفقه کې انصاف کوئ ان کرهتموهن که تاسو په دوی باندې اکراه کوئ وعسى ان تكرهوا شيئا نو قریب دی چې تاسو به یو شی بد ګڼئ كالصحبة والإمساك ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او الله به مقرر کړی وي اچولې وي فيه پدې کې خیر کثیر نو تاسو به د دې صحبت او امساک بد غنئ او الله پاک به پدې کې غټ خیر اچولې وي لکه ولد بدر ته تینه درکي و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج او که تاسو اراده لرئ استبدال زوج مکان زوج د بدلولو د یوې ښځې په ځای د بلې ښځې و آتیتم احداهن قنطارا او تاسو ورکړي وی وی د دوی تمال کثیر نو فلا تاخذوا منه نو تاسو ماخله د دې مال نه یو شی چې ته د یوی د پرې خودلو اراده لري نو پرې دا مہر ترې نه ماخله ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم مه په نکاح کوئ هغه زنانه نکح آباؤکم چې ستاسو پلارانې په نکاح کړي وي چې ستاسو پلارانو په نکاح کړي وي نکاح الآباء تحریم ها ورسته درته دا قانون ذکر کوم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء دا من النساء په موضوع د حال کې د معنا حال دا چې دا د زنانو نه نو تاسو مو په نکاح کوئ هغه چې تاسو پلارانو په نکاح کړی نو چې پلار دې کوم خزه په نکاح کړی تی مو په نکاح کوه یعنی مور او مېره مو په نکاح کوه الا ما قد سلف مگر مړه مور او مېره په نکاح کوه مړه مور او مېره الا ما قد سلف څه معنی چې مور او مېره دې مړی نو که نکاح کوي نو دا غمړي سره وکړه دا تعلیق بالمحال دی سد باب الاباحت ده تعلیق شیء بالمحال ده لکه حتی یلج الجمل فی سم الخیات نو مور او میره مو په نکاح کوه که بیا دې شوق کیږي نو هغه مړی د قبر نه روباسه هغه په نکاح نو هغه خو نشي په نکاح کېدی نو تعلیق بالمحال ده یعنی د مور او د میرې سره نکاح نه ده جایزه او یا الا ما قد سلف یعنی سوا ما قد مضوا فی الجاهلیت د جاهلیت په زمانه کې چې چا د مور او د میرې سره نکاح کړی وي او اوس د اسلام مسلمان شو نو اوس د نکاح ماته کی خو د جاهلیت ګناه اوس ور باندې نشته انه کان فاحشه الله پاک فرمایي انه کان فاحشه بشک انه کان فاحشه دا د خپل مور او د میری سره نکاح چې دا کان فاحشتن دا معصیت دی ګناه ده ومقتن او دا بغض دی وساء سبیلا او ډیره بد لار ده زم الطريق به اعتبار سالکها مزمت د دې لارې دا په اعتبار د سالک سره دی خو لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن نک هغه مهور مراد چې خوندان خپل بیانو ته ورکړي نو عبارت به خوله کیږي ګوره دا څه ده یا ایها الذین آمنو مخکې آیات نو نسم آیات اے مؤمنانو لا یحل لكم تاسو ته نه د جایزه ان ترسو النساء چې تاسو خزي په میراث کې ویسي ور ان ترسو النساء النساء مفعول اول ده لا يحل لكم ان ترسو النساء لا يحل لكم تاسو ته نه د جایزه ان ترسو النساء چې تاسو خزي په میراث کې ویسي غرض به دا چې خزه د لیورونو ته هغه برخه د میراث چې دې ته رسیدلې ده د خپل لیورونو ته ورکی نو چې خپل لیورونو ته دا برخه ورکی نو بیا به پرې وکړه او چې لیورونو ته به دا برخه ورنکړه بیا به نه پرې یو طریقه ده چې هغه د میراث برخه لیورونو ته ورکی په خبره پوه دویم دا چې د دې میړه دې ته کومه برخه ور دې ته کوم مہر ور کړی دی دې ته اوس خو میړه مړ دی نو د لیورونو به دا یې ساره کړی و د دې لپاره چې هغه مہر د خپل لیورونو ته ورکی او بیا به دا خزه پری خو د به په بل ځای کې نکاح کوله الا یاتینا بفاحشه مبینه دا استثناء من اخذ الاموال دا يعني لا يحل له أن يحبسها ضرارا حتى تفتدي منه إلا إذا زنت مګر که زنا یې وکړه همدې کونډې زنا وکړه نو بیا افتدا بالمال دې کولی شوه چې زنا به کړی و نو بیا به فدیه بالمال ورکوله خپلو لیورونو ته به یا هغه مهر ورکولو چې دې ته به خپل مړ میړه ورکړی و یا به هغه خپله برخه د میراث ورکوله خپلو لیورونو ته بیا به یې لیورونو پرېښوده نو دا بیا منسوخ شو تفسیر کبیر لیکي چې دا بیا منسوخ شو الا یاتینا بفاحشه مبینه دا استثناء من اخذ الاموال دا کدا استثناء من اخذ الاموال شي او که استثناء من اخذ الاموال نشي بلکې استثناء من الحبس وال والامساک شي نو بیا خو خبره اسانه جوړه ده الا ان یاتینا بفاحشه مبینه ها الا ان یاتینا بفاحشه مبینه مگر کراتللو کی په قبیح کار باندې چې هغه قبیح کار ښکارا ده نو ښکارا قبیح کار ته د راتللو کی نو بیا دا پکور کې تاسو بند کړئ الحبس والامساک موخ کې ذکر شوی دی نو دا به د اغه نه استثناء شي د لنځ نه به استثناء نشي حبس او امساک د دې خزي مکوي الا ياتينا بفاحشه مبينه مگر که فاحش کار باندې راتللو کې چې ښکارا فاحش کار دی نو به حبس او امساک کولای شي درې متوجي پکې دا د خطوجي چې دا د لا تعدلوهن استثناء ده عدل حبس ته وایي نو الله پاک فرمایي چې دا خزي دا مبندوي